څنګه په هغه اول حکم په ځای باندې حکم نه دی راغلی نو دا د نسخ هغه صورتونه د خدای په تعظیم کې کوم دي راغلي دا ټول جایز صورتونه دي سمجھ کې لاله نبی عليه الصلاه والسلام يهودو به نبی عليه السلام تراله پټي پټي خبرې ورسره کوي څنګه ورو وایي صحابه ته چې موږ هم څه پټه خبره کوو او صحابه اوقات په ځای کوي کنه هیڅ خبره نه بعضې خلک ډېر دوکبات یې دا هیڅ خبره نه یې خبره چې څه کې نه څه ورته کوي پټ چې دا خلکو ته شک ورولږي چې څه پټ خبرې وکړه خالي څه شي والا څه څه لکه یو څه چې ته وګورم بس کې کنه څه پټ وته نور خبره نه عام خلکو مخکې کیږي خدای دا اکی چې رب یې خلکو سي یې سره مفسد وي کنه پاتې وي خلک یې ذهن خرابوي نو بیا هغه تاسو په خبر کې په لبسه دقه کوي څنګه د خو حشيخان په پیسو د چا په صدقه کول څو د پیسو به یدا ابناء دراهم او تنانیر د دراهم او د نانیرو زمر پیسې چا ته کوي نو هغه چې کوم د بیا به نه راتلل دي او غریب صحابه ته ډیر مشکل ته کوم غریبانو سره پیسې نه وي چې نبی صلی الله علیه وسلم به ضرور خبره کوله پیسې بلې چې هغه مخکې صدقه کړې وي الله زر دا حکم نسل کړ یو حضرت علی کرم الله وجهه په دې حکم عمل کړي هغه نبی له تاسو سره سپټه خبر کوله پیله صدقه وکړه به خبر وکړه نو الله جزور دا حکم زر هغه منسوخ کړ ځکه مسلمان ته پکې ډیر څه تکلیف خو دا دوه پته ولګېدل څنګه ولګې ده چې تاسو په مخ کې دوره زیات اثر ګوشي کوله هغه خو عبس و ځکه که تاسو ډیر سره ګوشي مقصد وي نو اوس به مو کړی وای ور په کومونه لګول نو صحابه ته خلکو د يهودو د منافقت ته چلو د چل بازي پته ولګېدل الله سبحانه وتعالى صحیح عجیب ذات سبحان الله نو ضروري په چندل هدا کی دړان چې دا کی دړان دي دا پیسې نه پرې کوي په لحاظ نو هغه بس بیا څه ګوشي نه کول دا ویل کول بیا په ټول کې ټول صحابه په جلد سبحان الله دا آیتون کې دا ده نسخ څه لغو احکام او صح څه علمي خبره مې نه ول لغو ضروري وو راځي الله جل جلاله ارشاد فرمایي ما هغه سیز ننسخه چې مونږي حکم نسخه کو او یی الفاظ نسخه کو حکم فاتی دې اتونو لګوري ما هغه سیس ننسخ من آیت چې مونږه بدل کو دا یو آیت نه څنګه الفاظ بدل کو حکم فاتی وی یا حکم بدل کو الفاظ فاتی وی د مخکې حکم ختم شي دغه په ځای باندې بل حکم راشي یا مخکې